صداقت الرسول دویم زجر دپار د منکرین د رسالت پس اصف شروع دریم خصوصیت د صورتو دعوه وَتُو لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ مفسرین لیکي چې دا په یمن کې د صنعا د ښار نه دوه فرسخه لري السلام پورته کېدو نه وروسته هو په عقیده نه انکار کو د صفت د مشیت د الله د ارادې د الله قدریه شو ان الى ربنا راغبون ځکه چې موږ خپل رب ته توبه ویشتونکي یو حسن بصری رحمه الله وی نه پوهېږم چې توبه یې ویستې ده او که نه قطاده توقف کړی دی ډېر اهل علم په دې دي بدن کې زخم په پوزه خوړلې دویم اخرت کې يوم تبيض وجوه وتسود وجوه مخونه به تول درین تا مجاز دی ابن جریر وی چې دنیا او آخرت کې د دوی حال بیکار ذلت لکه چې دا یې په پوزه رد په دلائل د منکرین زجر تسلی او ختم بشي په صداقت باندې إن للمتقين بشارة يقينا ان لکم لما تحکمون تاسو د پاره هغه را چې تاسو کوم فیصله کوئ ام لهم شرکا زجر للمشرکین آیا د دې لپاره پرخي ولادي کیمیا دا د شدت نه او د دې دو صورت دي یو فیلم مولانا سے پیشکی او بل شیخ تکندل فین مولانا سے پدا سوی تعارب دستور دو چی او کبا لنگی دا بچے با بد بد شو طبیب بی رایوستی بندل شیخ فرمایي چې په انسان ناڅاپه مصیبت راشي بالخصوص زنانه پینسی پورته کی او تختی یکشف عن ساقه درما ساق سوریانی لفظ دی رشتیو د ویلې کیږي چې حقیقت کولاو ويدعون الى السجود سجده د تکلیف سجده شرعي نه ده مشکات کی رازی صفحه 490 دنیا کې خلک چنګ وام شو مسلمانان پاتې دي اړیک شریک باری تعالی بدوی ته حکم وکړي چې تاسو سجده وکړئ دنیا کې چې حقیقي سجده الله ته کړی دا هغه با سجده وکړي په دروغه ملا به د تانبي شي الله خاص دی په برکاتو کې په عبادت کې وهم سالمون جوړ روغ موټو وذرني ومن يكذب بهذا الحديث سلورم مضمون دی او با اول د صورت سره لګي سنستدرجهم خامخا نسومن دوی پدمرنا استدراج چې سړی د بری نفقت راضی دوی دینا او په تمه دمه ایا غواړي ته د دوی نه څه مزدوري د دوی د تاوان نه درونداري دي ایا دوی سره غیب دی دوی لیکل کوي واصبر فی حکم ربک پینزم مضمون تسلی نبی علیہ السلام تا خاوند مهی یونس علیہ السلام ازناغا کلی چاواز کو اللہ تا هو مقزوم دسی حلق کی چلی خاو دغم نڑکو انبیاء ستاس کی دا مضمونو خالی میدان صاف میدان وهو مضمون او دیبا بدحالو ورزولی شوی وو لیکن بدحال نو تفیم والا کوشش دا کوي چې مضمون نه نه شیخ فرمائی چی رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی کله دعوت شروع کو نو دوی په ورته تیز تیز قتل د حسین یو شی په تیر مخ پیدې شوې نو نظر به مخ شي حدیث ته مسلم دی ابن عباس رضی الله عنهما وی و اذا استغسلتم فاغسلوا لاس وینځي څنګلي وینځي زنګون په بچان نظر لګیدلی په هغه ورځي کومنی پی نظر اثر شته تیبو په ځینې سترګو کې جراثیمي سړی خې خصلتونه وګوري هغه نه جوړ شي شرعا ثابت دی او عقلا تجربه هم ثابت دی ويزيقونك طبی دولس اقوال پیش کری مشهور دا دوا نظر په بنی اسد کې کو یهود ساروی بروان کوفا دوا روغه موټه به وه مزدوري ته به یې وي چې دا چارړې واخله لوکې روپۍ به یې وله ورکړه غوښه راوړه لږه مخکې به چې هغه لاړه هوا به شوه اکټک به شوه پښتنو کې ځینی ګټي چې او دا شعر هم نو کوشش دا پکار دی چې داعي همیشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم معوذتین اخیری دو صورتونه په ځان خامخاوي څه پیسې به ما کړې وي په وخت کې اجازه نه کوي دا د اول د صورت سره لګي تلاوت او تبلیغ کوي دی غصه شي تیز تیز تا ته ګوري او یو مختصره درس کې وم سړی راغی سکونه یې خلاص کړ بلکل نږدې نیغې راته وکړه پرس شو په دې سر درس مې پرې کو تر دې سر څومره ډېر چې روجا ستن مې وواله سبا په عرض بیا علاج مې شروع سلبی صفات ایجابی صفات مقصود د نرمۍ ممانعت چې په مسلې رسول په تکه سستی نه ده خاتمه شکوشوا او باور د صورت سره ولګي نو صورت کوم تاس په تسلی د پیغمبر هغه صورت چې پاره کې د صفات مداهن ذکر صورت کې منع د مداهنت وه او نه هوا چې خپکی غما کا صاحب خوب دادی مکوا هغه صورت چې اصحاب الجنه په کې ذکر هغه صورت چې د یونس علی السلام نه په کې تعبیر صاحب الحوت سره شو رشتینی عذاب راځي په غچا چې د مسلې توحید نه مني ملک مسله پیش کړه فلم می سستی به پکې نه کوي دا صورت په صورت قرآن کریم نه تقریبا یو کم آویا او په نزول کی اتا آویا بعد الملک قبل المعارج په دې مخ کی صورت کی د تخویف دنیوی یو نه دلته و پینځه دې مخکې صورت کې ایزی وا چې په مسله کې به سستی نه کوي مسله یې تبارکا نو دلته تقویر پیش کړي تقویر کې اخروی لپاره د منکرین مخکې صورت اول اخر کې دعوی تبارکا او دنمونو لپار عذاب دا صورت و بتفریع و فسبح بسم ربک العظیم دیمخ کی صورت کی یوم القیامه مجمل ذکر نو کی صورت کی بے تفصیل ذکر دې مکه صورت کې تکذیب د دې امت په دې صورت کې تکذیب د امم سابقه ده خلاصہ تخفیف دنیوی پینځه نمونې درمیان کی تفویق کی اخرویو و بشارت اخیر کی نصرت توفیق سورت تجزیه شپک خبری سورت تی اولنا عبت قیمت پیشن دولسم پوری تفویق دنیوی پینزنمونی کذبت ثمود درې حالت د تخفیف او پروي یا لسم ولسم لسم علل العذاب هغه نمک د بشارت صداقت د کتاب او د رسول او توحید و تفریق منیر خلاصه پیش کی اصول د عقیدی د صورت پیش کی احوال د قیامت پیش کی صدق الوحی پیش کی د قران پیش کی د کلام الله پیش کی تبری د پیغمبر ذکر کی من افتراعات الكفار د صورت تکمیل دی دا عنوانی فرق دی ما تاسو ته ویلو چې منیر په تفسیر دی زمونږ د مشایخ په طرز باندې دی رفیلی لیکلی دی کمزوری کاغذ ما اخلی د چاوسی الحاقتو ملحاقه ما ادراک راشي د دې بیان او ما ادراک ما یدری کراشی نو داغی بیان نی کمان مو گورو دی صورت تا نو پا مخی سوره قلم کې مضمون د قیامت مجمل یوم یکشف عن ساق دلته تفسیر د جاء الحق دی مخکې مکذب د قران نو دلته تلوک سلیتن کې هغه امتونه چې هغوی تکذیب د رسول کړی کذبت سمود او چوالیس کی بوموی چی ولا بقول کاهنین او ولو تقول علینا بعض القاوی ملحاقه بیان د حقی د دنیا عذاب دروغجن کیا کړو سمودیانو عالیانو بالقارعه هغه عذاب چې هیبت چون کو زړونو خلقو کې هغه عذاب چې داغي اواز سختو هغه نه منم شروري والله پاک دوی باندې او شپې او ورځې خصومن پر لپسې خصومن شیخ الهند معنا لیکي جان کاټنه والا دنیا دې ورزیدلی بی اپاین خالی تفهیم د شان د قیامت ذکر کوي وعیا کوي عذاب د آخرت پیش کوي سینتیس پوری قسم د الله پیشکی چې وحی رښتینی را تر ریالیس پوری او اختتام د صورت کی په صدق رسول باندې تفهیم الشان القیامه شروع ده مشکات پوائنٹ سو نو ترمیزی روایت تے یوم نیزن قد غرزی مخامخ پکلشی پتپرنی ستاسونا کافیه و خبرا پتا خبرا اما من اوتی کتابا درم حال دے راشی واخلی اسم فعل په معنی د خضوع ها امو په اصل کې ها حکم دی حال تنبیه دا کوم خطاب ته فرض جمع ها تنبیه اوم اسم فعل په معنی د ایتونی انی ظننت انی ملاحن چې زما فرس کې بدانی عمی دنیا کې زما یقینو چې قیامت راتلو والا دی دې ته ویل کی توسل په اعمال صالحو دې به په ژوند مزدار کې یا عیش مشابه د انسان سره استعاره وی کنایي رضا ورل ثابته کا دا تفیل شو صاحب العیش بشی فی جنت عالیه باغتو دنگو دنگو کی فی ایام القالیه زمانی کی وشو کی توصل په اعمال صالحه او سره اما من اوتی کتابه بشماله غسلاس رستو براشی انشقاق کی رستو ملا به سورې کړی شي د سلاس په شاته کړی شي چاله په غز چاله په شا اما من او هر چې نه هغه څوک ها مقرؤ کتابیه راشی ونسی کتاب زمان که صحیح وي ها په معنا د اغستلو او باب الربا کې چې راځي الا را اواها میم د مفرد د تسنیه د جمع د پر یو شان دویمه توجیه دا یو کلمه ده عربی د خوشحالی په وقتو دریم حال تنبیه تا ام اما په معنا د امه د اما یا امه په معنا د پس درېمه توجیه اسناد مجازي عیشت رازن صاحبها کلو و شربو هنی ان پا بدن دادی اما من اوتی کتابه بشمالی تقویف اخروی ولم ادري یا لیتنی دلان لکا یا دنیا کی اظهار دا عقیدی تا چا ویلی چه قیامت شته او یا آخرت کوئی حیرمان ویدامت ختمون کې دفنت زمان امان زمان عربو دستور داري چې کم مقدار داري انتهاني اویا ورنده مستعملي حدیث کی راضی که یو سکا دا سران زمکی تا وقای د عذاب د آخرت سعدا شکیا د دین ورستو قسم الله قسم بلیغ چې وحی رشتیا دل سره تمکولی او بیا صدق الرسول صورت ختم شي طرف طرف د مخلوق تا ولو تقول علينا ورستا جوړ کړې دې پیغمبر ما باندې زینی خبرې او حقيقي پیغمبر اسود عنسی مسلمه الكذاب لنا ورنه بیا پکار خدا و چې لو تقولانی ایو یا لو تقول احد علینا پیغمبر ته زمیر راځي دي نو دوی دانو چې مونږه په دروغ وي دا رښتینی پیغمبر ته الله دا وایي رستم شیخ پکې س ورځو بیلا مصروفیات دي زمنګا کورمانه د باجوړ غټ غټ علما ربطا مسله منی نو اعتراضات دی سآله په دې مخ کې صورت کې اجمال د فنا د عالم نو دې صورت کې د بعض احوال تفصیل مخکې تخویف منکرینو نو دی صورت کې وی عذاب راغی پچون کې شته مخکې وی غرونه بزری زری شي دکا تا دکا تا واحدا نو دا صورت وی د وړو باندې وشي مخکې صورت کې روت بالتضاد نو په دې صورت کې اوصاف المؤمنین خلاصہ ابتدا انتها کې زجرونه د پاره د منکرین درمیان کې تسلی پیغمبر پاک ته تخویف اخروی امور جفی عذاب سورت تجزیه زجر چې تو قیامت غواړي تسری پیغمبر ته مختصرا پنځمایات پنځه احوال د قیامت او د اتمنا افتراق پنځو اشیاء و اوصاف د انسان طبيعه د ولسم نه اوصاف د مؤمنینو سورت شروع په زجر ختم په زجر زجر بشي 36 کې او آخر کې تخفیف اخروی سأل سائل بعذاب واقع تپوسو کو تپوس کون کی دا عذاب راتون کی یا نبی علیہ السلام مراد دے کافرانو ته خیره کړی و متصری پیغمبر ته ورته چې عذاب ضرور راځي او تصبر کوه نو د عذاب پنځه احوال حج 47 انفال 32 کې دا مضمون کافرانو لرا زجر شو په استعجال العذاب یو د فکون کې الله چې قوم دلارو دی دې صورت کې وي چې اندازه د ورځې د قیامت 50 سره کاله ده سجده کې وي زه تطبیق دا دی چې 50 مقامات دي هر مقام زر زر او شربینی دا توجیه ذکر کړی دا یا فی یوم کان مقداره 50 الف سنه دې مقصد دا نه چې مملکت الله محدود دی پدې کې منتها د طاقت فرشتو یا په اعتبار د اشخاص سره تعارض ده شپدا بچا د خوشحالۍ نه لکاړو کوونه شوم سو کوی لکه بیگانه شپه اړو وطن فی یوم کان مقداره مریضی تکلیفی پی صبر جمی چې خالی وي د شکایاتو د مخلوق نه پدې کې اسمانونه ذکر شو مراتب د ملائکه ذکر شو افغان قبیله غان چې دی ورته راتله یو ځای کوي چې دلره پناه به ورکوله په سختو کې الاعز فالاعز الاقرب فالاقرب زوی بیبی ورور قام قبیله بين المصلين امور دفع عذاب کنایت د مؤمن نه صفات د مؤمن پیش کړي حلوعا دا معنا نه چې دا یو حیوان دی او داسې دی او داسې دی پس په سورت نحل او د ابراهیم نمه دعوه د سورت تخویف دنیوی په مثال د قومینو اوله یا سر نه بشروع شي د دې مسلې د شرعت لپاره نو علی السلام نه نیم سو کال تبلیغ کړو سورت کې دلیل نقلی د نوح علی السلام ادله عقلیه باب دعوه او په آخر کې تخویف دنیوي چې چا د معبودان باطلو بلن نه د پرې خو دي نو په عذاب راغلي دي مخکې عذاب دنیوي او پروي نو د عذاب دنیوي مخکې دعوه پیش شوه تبارکا قلم وی سستی بنتای حق وی رشتینی آفت رازی معارج وی منن منینا سوالونا کئی نو دی صورت کی دلیل نقل پدی پیش کئی مخکې اثبات المسله نو دې صورت کې تشجیع واقعي د نوح عليه السلام مخکې مسله نو دې صورت کې وي دا مسله به څنګه ذکر په دې صورت کې تفصیلی واقعا د نوح علیہ السلام تجزیه اول د نوح علیہ السلام بیان دې درې اوامر تو فعلی وقت دعوت نو دین مخالفت قوم په پیزو طریقو دریم کیفیت د دعوت سلورم ترغیب انعامات او دلائل توحید مانا پنځه نعمتونه نشپغم دشمنی په پنځو طریقو چې قوم کوي وم دعوت تا قوم پینزو معبودان تا او اثبات توحید دغی پینزو دلائل په دې صورت کې د قوم نوح غرق کېدل ذکر کوي استدلال علی السابق چې چا دا مسله نه ده منلې غرق شوی دی ان ارسلنا نوحا الى قومه دلیل نقلی تفسیری د نوح علیہ السلام بل وی زه غریب یم نو دوی استغفار وای بل وی الواد می نشتی نو دوی استغفار وای بل وی فصل زمکه نه کوي وی استغفار وای امام رازی دا واقعا ذکر کړی ده شاګرد ته تپوس کوي چې تا ته په غیر د استغفار نه بل څه نه دي نو دا آیات ورته وی چې فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا استغفار وای فعقیده یو خاصی رسم و رواج جوړ دی تسبیح لاس کی ها ذکر ټیک دی حکم ذکر چې په عقیده باندې شي نو موثر وي اهتمام دې دې وقلت استغفروا ربكم چې څه حدیث کې مرাজি هغه زړه چې لاهن صاحب دې دعای نه قبليږي خو بار ځکه چې دا لس پیړۍ په توفیق تیرې شوې آدم علیه السلام نه رومبه پیغمبر چې د رد د شرک لپاره راغلی او غنوم علیه السلام جواهر کې ذکر دی چې دوی په کبار اعتراض وکړ د روایت په ضعیف لیکن د استشهاد لپاره کافی نو یو ګړای راويست او هغه بدري سلو پیری کین فاسد نو یا محمد صلی الله علیه وسلم اتتخذ من هزوا ابو بکر بیقاعی لیکلی دی چې دا صورتونه د نکاح مسلو مشرکانو د دو شکلونه جوړ کړي او د دو د صفاتونو موافق وضع پدکه سړیتوب کاملو نیکو کارونو ته سبقت کوون کې نو د اس په شکل منډه ډیر وایي چا کومي نسا د بدن نه غټو عمر ډیر نو د لوی ماغه په شکل جوړ کو گنجه تپس چورته ویلې کیږي دویمه ودا مذهب محبت سوان مذهب صفات او تکلفوالی قیومیت چورته ویلې کیږي لکه نن هم د متصوفو عقیده ده چې دنیا قربان غاټنه کړې ده ظاهری صدر وزیر اعظم شو رباطینی قطبان شو نو تا معطله گروپ دیخوا وی نظام چلی قطبان دی و غوثان دی نو هغه وی یو پکې ته کم دی چور پیغه بچرته یره خلق ما ته ګوته نسی یغوس فریاد رسی تصوف علی غوث يعوق مذهب د دفع د بلایا دافع البلایا نصر مذهب الودوالی د عمر د برکت اچولو زموار شاه عبدالعزیز رحمه الله وی چې دا هندوستان کې هم شته وطه برحماوی سواع نوم دو بشن دی د یغوس نوم اندر دی د یعوق نوم شمجی دی د نصر نوم هنومان دی دیو جن مفسرین لیکي چې اسماء او رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام جرنی د شرک شیطان شرک تاسو نو شروع کوله وګورا د دوی شکلونه جوړ کړئ ګوټې په جوړی کړئ نو چې دا ویني تاسو ته به درام عبادت یادېږي سوا پرستو راغی چې ستاسو په مشرانو د دې عبادت کو بخاری صفحه 132 جلد دویم عرویم زبیر رضی اللہ عنہ وی چې دا د آدم علی السلام پنځه زامن او ډیر عبادت کوونکي شا بیت نه مراد دا جمعه ته غستې دي چا کشته اغستې ده چا دا غدین اغستې دي ولمن او د پاره دا چا چې نوځي کور زما دین زما تا یا کور والا چې مؤمنان دي قبل العراق بعد العراق وقبل یاسین د دې یو نوم قل اوحیه دی ربط جنات سره د ناریت نه دا مسله تسلیم کړه درسونو کې جماعتونو کې چې کوم خو علما دې شوي دي اکثر کوم چې سړی هغه جماعت کې یا سرات ته کی پنځ پیر کې بداړي زیات یو کچ ما شومبو چې تهجیب ولنه ورتلا الف فاتا چې کله وزدو اساس شو په سوره انعام شروع کوي شیخ دومره وخت کې ویل نو زبې وې سورت کې دلیل نقلی تفصیلی د جناتو نه التفات په سوره اهل مکه او دا سورت په خلاصه د قران پیش کی چې حاجات یوازې د الله نه غواړي دریم مخکې صورت کې صرف طریق نقلیو نو دې صورت کې د نقلی سره وحی هم راجمه کوي دا وانډي وګړي مخ کی صورت کی استغفروا ربکم تاکه نینوا موقع وطن دی یا نه زینو مفسرینو لیکلی دی چې درې د ایران او څلور د نصیبینو او په دې کې ډېر زیات فواید دي یو زمون رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث لکه څنګه چې انسانانو ته دې نو دارنګ جناتو ته دین جنات زمون په جبه باندې کوي شکلونه بدلی را بدلی دیوان خصوصا د پیریانو نفر د دریو نه تر لسو پورې روح المانی وی اوس دلالت په دې کوي چې پیغمبر علی السلام دا نه ویلي ابن مسعود رضی الله عنه ليله الجن کې دایلی دلیو پیغمبر علی السلام د دنه کرخه برتاو کړه نو داغي هغه ځای کې موږ یو دلته چې دا شپه پیری راغلی د ليله پنځه ځینی مکه کې ځینی بطن نخله کې ځینی په مدینه کې دوزلا ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیہ السلام سره څلور زلنو مفسرین لیکي چې بطن نخلی مقام دی رکاز قبیلی میلی لنبی علیہ السلام دعوت تطور وزادوهم زیاتی کردوینا یعنی انسانانو پیریانو لرا چه صدن الجن والانس ابن کثیر واقعا د قرب من ابي سعيد ذکر کړی دا چې نیمه شپه شوا شرم برای ګړولې به ویني نوې نظام دا خلق به اومني او کنه درم محض احتمال وانا لا ندري اوس نه پویو مقاعد للسمع باران طوفان زلزلې وغیرہ څوکیداران د شیاطینو د وشتلو لپاره حسن بصری رحمه الله وی چې په دې کې قدریا جبریا مرجیا خوارج او شیعاګان سنیان ابن کثیر د اعمش روایت پیش کړی دی چې یو پیرینه تاسو شو جواب یاسان خازن وی والله قادر ان يعذب النار بالنار او داغی آسان سړی د خټی جوړ دی لیکن ته د خټی گزار کړو کا وال لو استقاموا وین مضمون التفات پسوی اهل مکه چرجوی روان شو برابر نه پنځپیر لا نوی مدرسه شوی وی د جماعت حکم هم نو یو کس پکې سار وختي ته اشعار شروع کړو نو شیخ رحمه الله په خپل لغورانه منډي منډي وانه لما كان عبد الله ثمر سادگی چی اثر دی امان الله خان جمعه د سواد خلق شیخ چې کومه تجزیه کړي او هغه به صحیح سوا خور سیک امامتی کړي و چې په کار وراغلي چې هندستان ته لاړ نو سوای جواب او پسرولې سماوان نه مني خو چې کومني به کته مني زمنګ دا خود شینکی مثال دی دا بساتی کله یو څکی لکه یو تړي نو کله بل نو کله بل نو کله بل اول د سورہ نو عبد الله نبی علیہ السلام یدعوه عبادت منز بیکو کارو حنت پیانو لو پیغمبر علیہ السلام قرآن مستو منزی کو د محبت توجه نه راپرم شو سوال چا دا وکړو چې دا کار نشي کولی نو سره راغلی فایده سره استثناء منقطع کا بلاغ د جنس د ما قبل نه نه لكن ابلغ بلاغان ذهن استثناء متصله کا بلا سبب د پناهي ان بلا من الله استثناء د لا املک لكم د کفر د ایمان د شر او د خیر اختیار نه لرم لیکن د تبلیغ اختیار الله توفیق را کړی د نبی علیہ السلام مقصد تا چراتل عذاب یقینی دی لیکن دا پتہ راته نشتا چې دا به کله راځي فکس دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوتی داسې بعثت انا والساعه كهاتين مقصد دا د مسبحي د دې بلې پتې د درمیاني سره څلک فرق شته نو تعین شو چې په ما پسې د قیامت راځي نبی اخر الزمانه شرح العقائد بخبل نوی رای چې اسباب د علم د مخلوق درې دي حواس سلیمه عقل خبر صادق ما دې دیو کې او سبب مستعمل شو غیب نشو د دیو جنا الا من ارتضى من رسول شیخ پنځیر رحمه الله چې کله دې زید راغی نو ویرا همدا معنا تینګ کا او تینګ بینه کې الا من ارتضى من رسول علوم د نبوت مبادی معجزات په اختیار د پیغمبر کې نه احکام داغی اليوم اکملت لکم دینکم درمن دیو کو تبوس شو تدانی شوی نو دا غبل بقیامت کی کی البتا تعین د تاریخ نشتا ابو سعود په دې ځای کلام کړی دی یعلم دا انتظام ولو کوچ پوشي چې د رسولانو رسول دی پیغامونه درخل آیات کریمه سریح ته پدې باندې چې علم د الله په ماکان هم شته او په ما یکون هم شته مزمن مکی صورت تے ترتیبا د سور د قران کریم نه دریا یا او په نزول کې دریم بعد القلم وقبل المدثر ملک نه مسله چې پیغسان په غیر تباری تعالی نه رفعت ازو وسط تبارک اللذی بیده الملک قلم کی د دې مسلې پر رسولو کې به نرمي نه کوي وذو لو تدهنو و یدهنو حتی کې وی رښتینی افت راتون کې د په هغه چا چې دا مسله نه مني معارض وی الټه اعتراضات دي نوح علیہ السلام د دې نقلی لتسجیل جن د دې نقلی از جننه نو سوره مزمل کې د مسلې د توحید نه بعد مسله د تلاوت چې سبب د مضبوطی په توحید نو دې صورت کې ترغیب اله تلاوت القرآن چې قرآن لولا دین دې مخکې صورت کې قرآن داسې کتاب دی چې په جناتو یې تاثیر کو هغوی ایمان راوړ نو دلته وایي چې ته یې ومولله نور ته ورسا چې هغه بیا ایمان راوړي او ایمني دعوا د صورت ترغیب اهل القرآن تا بقیام الليل مع عقیدت دې وجه نه محدثین یو وجه دا هم لیکي چې دغه وجه نه چې د تکرم الله وجهه ویلې نو د ملاقات چې هغه سړی په خپکیږي نه یو لقب تور کوي شي دویمه معنا انغفتل دی چې ځان دې انغفتل دې کمبل غوښتون کیا دو قول شو ورته کون کې د ذمہ دارۍ د نبوت او د قران نو مزمل په معنا د متزملون وی دسرونی دسرونی زپزان یریدلیم د مزمل په باره کې هم دا روایت دی زملونی زملونی شیخ بزار را نقل کړی دی ابن کثیر معلم عبد الرحمن په دې کې متفرد دی قاسمی رمبه قول غوړه کړی دی نو یا دا استثناء د جز د کل نه څه حصہ د شپې آرام کړه یا استثناء د جزئی د کلی نه هر شپه لیکن که د عذر د لاسه د عذر د وجې نه څه پاتې شي نو خیر دی زکه قلیل کم دنیم توی زید علیه دو سلسا نو دا خود سر دا الا قلیلن استثناء دا دین سبی کی جواب مفسرین ورقی فصلور طریقو اخفشوی چه دلتا او مقدر دی پاڅا هر شپه ټول شپه الا قليلا لږ نو اختیار پکې تنو نو نسبه او نسبه او انقص منه قليلا تکرار نه ده تاسیس ته تکیل نه معلوم شو دین زجاج وی اول اخفش وی چه بدل ننی بلکه عطف تی فقلیلا اعتراض دا تکرار تاوی جواب دین زجاج وی چه تا بدل دی دلیل نه زجان مانا کوي چې دیزه کی قم الليل الا قليلا دیزه ته کوم ملګری چې اوري او په هواله هغه خلک ولې وخت کیږي نو چې قم نسبه شو ومې پاته د شپې مبدل منه اوتیه تنهید نیمه شپه پاته الا قلیلا دینیم نلغوا اوین کس اغا تکرار او دغی جواب دریم شاه ولی الله رحمه الله معنا کوي او شیخ په وی چې عوامو ته درس کوي نو دا معنا کوي پاڅا شپه بدل دلین نه کا مگر کله نه کله پاتشي استغراق ته افراد مسافری مریضي الا قليلا چې ماشوم له سړی دارو ورکړي نو ډاکټران شربت جوړ کړي ځکه په تیرونه نه پیږي دعوت تاخه ورکول دي خلکو ته لکه نن سبا خلک د بې باکۍ نه تمنې کوي چې د درشلې دننه کېنه اوریاني ګونو داوا ورې ورې دا داسې یو وبا ده چې د دې علاج به نشته سیوا لا کدن نا پټ چې راغلې په دې من موږ په دعاګانې ټو چې الله دې ختم کړي لیکن د ختمېدو غټ سبب دا دی چې ته اسباب مستعمل او مالک ته سبب ترجو نه کوي پکار دا چې قومل لې یو د شپې پاسې ده تر خور کولی سړی باندې حق بدلې دي نو ته پکې لګون دي چینی واچي یا لک شهد پکې تواچي شربت نه جوړ کی الا بچیا دا وستا د عوام مثال دی د مشمانو نو یا ایوه المزمل د شپې به الله ته وجاړي محنت علی الخالق نو دیم نمبر محنت علی المخلوق یا ایوه المدثر قم فانذر وربک فکبر خلق د الله دوی بیان قرآن په طرز دعوت زده کا بیان کا نو چې کله دې دعوت بیان کا نو بیا به دا سينو یا لکه څنګه تقریر نیو کو څنګه بیان نیو کو عوام خدای چې لکه کافر لنډې مولا او کومې کافر کی کومې لنډې کی کوم مولا د مولا لفظ د انګريز وزکر ده استاد دا خوان چا ته ویلې کیږي نه یې ته ویلې کیږي جولا ته ویلې کیږي عالم وایا شیخ وایا قمیل دی او موږ به مولوی صاحب کله مولوی صاحب یو کې مولای جوړ کی نو بد کې صاحب جوړ کی نو چارباغ شیخ سے او ډیر ښه عالم دی زمونږ د علاقې یو کس دی استوګ نه دلته کوي بیان یې کوه او ورته ناست بیان ختم شو تبلیغي مشن هغه راوړی تا چې یو خبر وکړي یو پکیم سچ نشته وی ټولې دي غلطې خبرې وکړي سرایت کې ځواب اسمانونو نه چې پورته وخوت نو زه چې پاڅېدم مې یو اوس پورته ما څه لیدلي دي نو اجتهاد کامل او هغه سړی او عالم خو لیکن د ناس په بیان کې به ترجیبي خبره کوي چیرې غلا ګران کار دی موز ویډیا کار دی سبحان الله ویډیا کار دی تبلیغی نشان یو ساده نیم فخر الدین امیر سے الله دې زموږ ټول مشران او مشایخ سره دا خبر دودون نه دکی سیده ساده خبرې با کولې هر کال با خبرې وي اصولي ډیر نو چې ته د متول حاشیو توخیږي وی تبلیغیان اونی جماعت ته د خپل خرچه په خپل ټوکړه او وی مسله د دنیا پټ پټ او رسوله توکل وستا الله پاک باندې دانا چې بیان دې د جمعې وکړو خطیب سے مقرر سے او عالمه ابي ويره زما بخاری ته زه دې خدا مطلب شو چې مال چندو کوي چې زه په بخاری واخلم نو د دعوت رمبه محنت علی الخالق د شپې والله تپاسي او بجاړي چې الله پاکا یو لوی لوی کار دی نو بیا یا ایه المدثر نو چې کله فارغ شوي نو بیا الله تزاري چې بیان کړي نو ډیر په اهتمام کړي کړي باته زکا حق زیدا نه چې هغه پرستا موافقي کله وی هغه وتا ته په توري تنقید ناس نو چې ته سیده ساده خبرې کوي هیڅ اعتراض نشته الله نه کېدو یقین د مخلوق نه نه کېدو یقین مقام زې سره پیجنی ستا به خالص نیت د دی دین رازم په دې باندې چې ته په خپل وخت خرج کی خپل بدن په لګو کړای لس اتو روپې په تکو ولګای نو دین به په دې باندې راځي اکناستا خیال دای چې زبا الوې سما ټماټر به وې سما اوس موږ هغه په چجونو باندې روان کړی دي ها چج چې دی یو شي پورې ټچ شي معاملې روان شي اعتکاف ته په خپل سړن وړای باندې وکا مازیګر تم مکو چې پلانې په پټه کې وروړي او پلانې په فرګوزر وروړي عمومي سوالونه د الله پاک نو په چلت دین په ټول دنیا عام دي سکاري په کفر ډیر زیات خوشاله ولی په خوشاله حرمین بند ولی په خوشاله اسلامي مشنونه مدارس بند ولی به خوشاله مراکز د دین د تبلیغ باندې چې کوم زینو نه وایرس خوري کې په ټول بالکل آباد آبادی او چې کوم زین کې دین دی خلک په عمرو لته پوری او عمره رمضان حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کی راضی چې دا د حج برابر تقسیم د کلی للجزی زم د قیود مختلفو امر واحد مبهمتا په دې شان سره چې حاصلېږي په انضمام د حق هر نوع علی هدا حیوان سره لګاونا تکون ساحلون وما الى ذالک دا بندا په صدرات کې ذکر لري ورځې خلک دې چې خپل مزدوري وکړي ومن لیل ما هم راغلو شیخ وی ما وی حال جوړ کړی لړکای مې پکې لګولې وی بجلی نه وا منځ کې به ملاټین ایښو نو چې منځ کې به ملاټین ایښو نه نو دا خلک راته د امرت سړی د بیګری سړی سره تعلیم دا ډیر ګران کار دی نو په دې کړدې کې به شي په اکړدې بالکل ما کولا او پرې کوي نو ما شروع د کلمې نه وکړې و کلمې تمجید نه باندې کړې و او افراد جوانان باندې تیارو ان قلیلا لک لک باندې ورکا نو نیم تکي ورکا ایا دین لکا شاګردان نو کویږي ایا په دې سیوا کا علل قران ورد دل قران دا په سلورم کال شي چې قران له بتلان شي نو واضح لوستو د دې وجنه د پنځپیر وړاګه زم کله په دې کې نور دې راځي لیکن د قران نه ډیر راځي څومره دې محنت وکړو هغه به درته اجر ملاوي یو سړی د اوچتو اوچتو مرتبو قصد دی چې زه هدایت شم نو لیلا یقوم د شپې به قیام الليل کوي کولو سره عبید الله سندی شیخ رحمه الله مکه مدینه کې د انګریز مشن چې ناکامیاب شو نو دا تلیم دیوبند ته د حرم ته سعودي ته دیس کاله پس کابل نه مهاجر راځي خلک په خیال دي چې را خو بچتا خستا پټکی وي او خستا جوبه وي او ور سره با بریف کیسی نو هغه خالی یو ورځی شاه صاحب شاګرد دی وی را روان دی پیاده مې کې دې شي تفریح کوي ساده دی وی حجت الله درس یو کو نه په زبانه حال نه په زبانه قال چې زما په جیب کې څه شي نشته نو کوژی کی ما دعا وکړه چې اللهم انی اتخذ لنفسی وکیلا الله زه مسافر او دی کوژی کی زما امدادی بل څوک نشته وی د محلی خلق راغی ازی را پورته کړم کوهی نه راویستل ګران اسمان د تری شپدوی لوز دې پروتینون کې یوم یجعل الولدان شیبا وی د بچو ویخته بس پین شي کمزوري وشي حقیقتا بیا به الله خپل حالت ته وګرځي دین مثال دی امانځ کې دا ضروري ده دیم دوړه مجازي عمل خپل پاک ساته دریا ایوم دا زیاته ده وسیابه فتوه دریم خپل زما او غاړه ساته علیها مقرر دی پدی نلس فرشتی دوی اتلس فما دیوی ستاسو علم شیخ رحمه الله ابو رشد تبارکی ابن حسین وی تدی آیات په مقصد نو کوی ورلنی روانی اغا یوی په غیر زمانه بشتلی کی علیها تسعت عشر انا می دې ګرځولې څوکیداران نور مگر فرشتي او نه می دې ګرځولې شمار د دې مگر کسمایش کافر لرا چې یقین کې هغه کسان چې ورته شوی دی ورته کتاب سوا شمو مینان ایمان کې والی یمن تلیدی او ورسره جلب دی او معاذ کې دې شي چې ترازی زما په قبر کې ډېری وجړل وی فدعهم الى شهادت ان لا اله الا الله دعوت کی تقدیم د الاهم پر اهم لم نکو من المصلين زینی خلق داسې دی چې هغه سبق وي د دنیا نو بیل باز شي یا سړی تاسو خدا سبق دانه وي ډاکټري لفتدان وي چې د بیماز په کټ قسم لا لم نکو من المصلين ها دکان بند کا لم نکو من المسولین لوازم کی د کفر کا یو نکول د منځو یو عقیده نه ساتي مړ چې ما څه ګناو کو نه کو قران نور کو مسكين ته مونږ به غلط بحث کو سر د بحث کون کو دروژن نه غنو د انصاف تدبیر چراغ انتمای باندې به دعا قاری صاحب کوي او په یو صورت وفات الله پاک توفیق راکړي